د پنځمې سپاره نه سیسا تاسو مخ کې اولستا سورته نساء هغه سورته ده چې په دې سورته کې اصلاح د معاشره وا چې معاشره به څنګه سمې او د معاشره د سمولو د پاره اصول سری او صورت په دریو حصو تقسیمو اول او پنځو سیاتونو کې شپالس احکام ذکر کوي بین الرعیت د خلکو ته منځه چې کوم حقوق لازمو چې د خلکو کار بسې په خپل کورنۍ کې په خپل معاشره کې چې د بل مال بنخوري یتیم دی غریب دی بے وسه دی داغه حمال نبزان بچ کئ قران یو ذکر کی او بل په قیاس کی یتیمی ذکر کړي دی بیوقوفی ذکر کړي دی ولا تو تصفا اموالکم ولا تاکلوا اموال الیتام بیوقوف او یتیمی ذکر کو چې دا په معاشره کې ډېر کمزوري او خلکو په سپکوالي طریقې هغه ته قتل او نور او حکمونه د کمزورو هغه په قیاس کوي بیا چا کمزور خلکو چا ول حقونه نور کول لکه زنانا مخلوق هغه مخلوق چاغه په عربو کې ډېر کمزورې ګڼلې شوې داسې کمزورواله دا غیر راغلي او لکه پشان د حیواناتو با د زناورو غوندې په میلو کې خرڅې دي لکه نن سبا چې میلو کې زناور خرڅيږي او غستې شي نو د زنانو سره دا رویا په عربو کې کېدا یا به ژوندې خو خولې یا به په دې طریقه باندې خرصولې قران داغه مبارکم دی صورت کې بیان کو وات النساء صدقاتهن نحلا او چې کوم خزه بواده شو आवाज کې دبا هغه د مہر ته پوس نو داغه د حق ته پوس نو قران داغه د حق بیان کو چې داغه سوره یسرا هغه یې صح په هغه ته ور کوي کوم مہر د مقرر کو هغه مہر مقرر لا ور کوي بیا د بیوقوفو بیا دا کمزورو باز حقونه باز خلکو ته کم ور کوي باز سیوا ور کوي نو دا غیر پاغم قران بیان کو للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا د خزو د پارم چې کم حقونه مقرر دي والدینو د پارا اقربون خپل خپلوانو د پارا للقربا والیتاما والمساکین د پارا داغه د خپل خپل خپل حقونه ورکي سیواواله مکوي کم حقونه چې الله مقرر کړی دي د پلار حق دی د مور حق دی د اولاد حق دی د خځه حق دی د خاون حق دی دار چا خپل خپل حق دی نو داغه د حقونو لحاظ ساتل پکار دی لنډه دا بیا چې څنګه حقونه قران هغه موږ ته خود لیدي یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین چې کله تقسیم کې نو هغه تقسیم به په کومه طریقه کې نو قران چې کوم تقسیم کړي دي نو هغه څه وکړي اورور دې دې خور دې دا ا یا د پلار او د مور دواړو نه کله کله پکې د پلار نه کله کله پکې د مور نه مور نه یوي او د پلار نه جدا وي کله کله پکې د مور نه د پلار نه وی او د مور نه نه کله کله د مور نه یي خويندرونه او د پلار هغه جدای داغه ځان له بیا حقوق قران دی صورت کې ذکر کړي د پلار کومې سره اولاد پاتې شو داغه سورې سره اولاد کې با فیندرون کې با فرق نه راولي اولاد بالکل په منزله داسې دي سلور بچی دي دي پنځه بچی دي دي هغه پشان د دې پنځو ګوتوري داسې ګوتو کې فرق شته خو پنځو بچو کې به فرق نه راوړي پنځه زره روپۍ دي پنځه والا لکان دي یو یو روپۍ به خپل خپل زوی ته تقسیم کی او وو ته ورکی دانا نن سبا په معاشره کې مصیبت دارې چې پلار همیشه یو زوی یا دو زامن اغا بر سر اقتدار کې نه اغلا ار یو سیز اغلا ورکی او نور اولاد دغه صفات کی دا شتا مشران یا کشرانو ته ورکی وای خیر دې زما خیال ساتي وتا په خپل د ځان خیال خراب کو چې د یو ګټه کې یو سره تعلق ساتي نور سره نه ساتي نو هغه تاسو څنګه تعلق ساتي کم سے کم پتا لازم داو چې تب خپل حق هغه له پوره ورکی او ته دا هغه چې خیال د بچو ساتي نو هغه کم سے کم ستاسو مشري خیال ساتي خو چې استا ته دا غي د بچی خیال نه ساتي دا بستا د پلارواله څنګه خیال وساتي یو کس راغې حدیث کې راځي اوه حضرت زما دا پلار مالا اسنه راکې ما سره خیال نه ساتي نبی علیہ الصلات والسلام ورته وی انت و مالک لابیگا تو او استاد ټول مال هغه استاد پلار دی تم د پلار دی او هم استاد مال او استاد پلار دی بل حدیث کې راځي والدین پورې چې پلار مور نم خسلوک د بچی سره پکار دی مور او پلار د بچی نه ګیله کوي وې زما خیال نه ساتي خو د زویم حق شته د لورم حق شته چې دا پلار نه خو ګیلو کی کنه چیرې ته یو ورکه په نور باندې ناغه ویره د ما سره بد سلوک وکړه پلار یې راغې حاضی بارکه شکایت کا او حضرت صلی الله علیه وسلم دربار کې ویاده زواجوی ما سره سلوک نه کوي کله دا کې کله دا کې نبی علیہ السلام دا هغه زوی وروغته وته د پلار سره ولې غلطه رویه کې وای حضرت دا ته پوس راړو که سیګ د زو سره رویه بد کوم خو زروستو کوم د سره مخ کې کړی دا وای زما په پلار حق شته په مایم حق شته ویا وای اول خدما له نوم غلطي خو دی یو نوم یو تواز دا نوم لاله پړم بیواله کې غلطي خیره دیم په مای تعلیم نه کړي دریم هماله خزه کې رشتہ نه دا کړي زناورو غوندې لوی کړي ما د نوم لحاظ مې نه دی کړي د کورشتري لحاظ مې نه دی کړي د تعلیم لحاظ زما هغه نه دی کړي نو کله ټولو سيزونو کې د زما خلاف کړي دي زما حق نه دی راکړي نو که زه د یو حق ادا نه کوم نبی علیہ السلام هغه پلار تولوي چې واقعي اول تا د سره بد سلوک کړي اگر کستا بچي او پتا حقونه وو اول به تاغه لخنوم خو دی بیا به خ تعلیم پکړې بیا به خزه کې رشتہ قائمه کړې وا تا د زناورو غوند دوی کړې او نو هغه اول تاسو سره بد کړی ځکه تاسو سره اوس بد کیږي نن اول پلار مور خرڅ سلوک دې بچی سره نو داغه انجام بیا غلط وی او اتم حکم ذکر کوي د معاشره د سمولو د پاره چې پردې زنانه په زور میراث د پاره ماخله نن اکثر زمنګ په دې پښتنو کې دا قانون دی چې یو کور کې درې سلور بچی دي او د یو بچی په کې چې تخه زمړ شي دا سړی مړ شي خاوند مړ شي خزه پاتې شي یا پیغله دا بچی نه که په خپل خوخه هغه زنانا په کور کې د یو لیور سره پاتې کیږي او نکاح ور سره کوي خپل جایز ده قران وای خو چې هغه کور کې خوخه نه ده چې نه د یو لیور سره نکاح خوخه دا نه د بلته نه شرم دی زیب بارنا ام مجبور شي سخرو ته وی یا دا کور سره براو ته وی تاسو به دا سلوک مونږ وکړو دا به وکړو ملبر وکړو دمکیان ورکې نو خود به خود مجبور شي اپو زور به اغا نکاو کی دا قانون دا معاشره غلطه ده پرستا کورنۍ نه سميږي ټیک دا هغه زنانه به داسې سلوکو کې په کور کې چې بیا وداغه نقصان ډیر زیات شي هغه ته مشر دی وی سربرا چې بچیا ته زما په شان د اولاد ستا خو خدا خاوند مرشه دا غدا الله خو خوا بچی دی یا بچی دی نشتا کچرته بل خاون کې په دې کور کې لیور هغه به واده دی یا واده کړي او هغه زبل واده کول غواړم په واده کېږي نو فبها کور کې پاتې شه او کاو ان ز خاون نکوم خپل بچی د کینم باندې کنه و یو بچی پښتنیم پکښتا و زه یو بچی د کینم مجبوره کوي ما کې دي نه نه تا به زبر ځای کې واده کوم ما د کور کې مسلې ما پیدا کاوه دا خنه ده او باز داسې کوي چې دا غي بچی دوشتا هغه خاون کوم نه خاون باندې کې موږ د کار مو پیدا کوو خلکو مون پوری خان دی بیا نه یو بچی دشته کنه وای کنه یو بچی رشتہ کنه بچی له بناسته ګورا د سړی چې خزم لشي کنه لا دا غم درې ورځې تیری شي ویني چې د غم په ورځو کې ډون کوي یو بل نه معلومات کې چې دواله راځي الکه څنګه چې د خزې ته معلوم دی کنه نو خدغه صفات شو غم دوران کې د غم انتظارم نه کې جوارو که زما د خزې خدای درې پوره شي کنه د غم ماده نو دا څه کتلی دی یو لیدل کړی تری راغلی درځ انتظار نه کوي ځان له بندوبست کوي د خزه لپاره او کته خزه خاون مړ شو نو خزه ته ختم پر خاون کې دا ګوره موږ په اړه خلک خان دي چې وګور راځي نه دا معاشره غلطه ده او یا ولا بل ځای کې د رشته بندوبست ځکه نه کوي چې بیا به زما د دې زوی حصہ یو صاحب جیداد دی صاحب مال له نو هغه ډیر مال هغه تپاتې کیږي د خزینه د سړینا خاوننا نو د دې مال د پادم دا بځه کې د رښتې بندو بسره نه کوي دا ټول معاشري دي د معاشري د اصلاح د پاره دي صورت کې اصول موږ ته بیانې خدا موږ پښتنو یې کړی دی غره ها د میراث د پاره زما کور کې پاتې کیږي شریکو منګه خو پلار زما رور مرشه او دا غي ماشومی پاتې شي یو یادوا اوس هغه ماشومانی شروي چې یای په خپل کور کې د تر زوی ته پنیکا کا چې دا غي جنې خوخه یي پنیکای کا او دا هغه جنې چې سور اسرا هغه ولور کا په خپل کور کې پاتې کړي او که چرته نه پاتې کې دا غجنې کور کې رشتہ خوخه نه ده بشکا چې کم ځای کې دا غي خوخه سي زه اته په نکاح کا او دای چې سوري سي کی او لورک زموږ معاشره سوې نو پښتانه سوې ته زموږ ویلای بده کې د کوم واغز بچي ګوره ما پیژنې کنه او زی باندې دی کور کې با یا خپل زوی ته په زور په نکاح کې دا غیر خوخه نه خو مجبوری ده کنه خپل زوی ته په زور په نکاح کې ویرا او ایشه ولونه کې اورو کو پنیک او نه بل ته پنیکا ورکه وی ولې کله کور نه وباسو نو بیا به سره زما د کور نسجی حساب ور سره دي مال به ور سره دي پیسې به ور سره دي قران په دې زونو باندې رد کړي چې نه دا شی منه ده خپل کور کې زی جنې خوشاله ده بشکه کور کې واده وږي د تر زوی سره او کنا ها خوشاله نه نه کوي بشکه چې کنده کې داغه خوخه سي زی ها نو رشتہ دارې کې الته نکاح بندوبس وکړه خپلې سوال ورکړه بیا دا ذکر کوي په دې صورت کې چې یا ساتي د حرام او نزان او ساتي د خپل حرام خزي دي پنځلس په دې صورت کې الله هغه خزو بیان کړي د پنځلسو مور حرام ده مور سره نکاح نه کیږي خور حرام ده خور سره نکاح نه کیږي نو د پيو مور سره د پيو خور سره هغه سره نکاح نسې کی د انګور سره نکاح نسې کی انګور انګور د خپل بچی هغه خزه دای سه نکاح نسی کی هاو هغه بچي چې خپل بچي نه دی خو په بچوالي نیولې دا کور کې لوي شوی دی لکه کله ډیر وینم موږ داسې بچی نه رور بچي ول ورکی بل یو کس له بچي ورکی چې ستا بچی نه شدا یو ماته درکو نو دا هغه سره لوي شي نو دا هغه هغه خزه وکړه خداغه بچی نه دی خو بچوالي نیولې هغه ته متبنا وای نو هغه متبنا له خزه وکړه د پلار پلار نو خو په پلار یې ګرځیدل او هغه زوی ولې باندې نیولې او هغه خزه وکړه او هغه متبنا بیا د خزه پریدي اے طلاق ورکړه یا متبنا مرشه نو بشکا دا متبنا خزه د پلار بیا اغستې شي دا عربو کې یو لوی جهالتو د متبنا خزه سره نکاح کول هغه من او شرم او عار غاڼه نبی علیہ السلام باندې الله دا رسم مات کړو چې د متبنا خزه وا او هغه په نکاح اگست وا اگر چې نبی علیہ السلام دا ځکه نه خو خولا چې بیا وا عرب خان دي چې تا زمنګ معاشره دا سکړه او الله حکم سورته احزاب کې راولېګا چې نه دا نن پتا دا رسم ماتوم الله او استاد امت د پاره دا کار سانو ایو خپل زوی دی نو د خپل زوی خزا هغه تن ګور وې هغه په نکاح نشي اغسته پرکټې په نکاح نشي اغسته پرکټې دی ته یا پرکټې خزه د وکړه کونډه او داغه خزه سره جنې را ده جنکې راځي کله کله چې جنې و سره ده نو د یوی سره به قران وی نکاح کې چې داغه جنې د مور سره د نکاح وکړه نو داغه جنې لور هغه ستاده پاره پرکټې شو داغه سره نکاح نه کې هو کچرته دا هغه خزي لور سا پر کټې سره د نکاح وکړه نو دا هغه جنې ده مور سب نکاح نه کوي یو سب نکاح کوي پوه شو مقصد باندې کنه کونډه خزه ده بیا خاون طلاق ور کړی یا خاون مرشوي دی او ته د خزه په تلاش کې ګر دی چې تا کونډه ملاو شو او د کونډې سره بچي دی جنې ده ام بلوغ تر سیدو والا دا بالغ دا یا ساتا د یوی سره بنکا کې بل باندې کې یا هغه خزي سره او یای داغي لور سره دا زبانی نو یو زبانی حرام شو بل دو خويندې په یو نکاح کې حرامي دي قران وایي دوه خويندې دي یو دې په نکاح واغستا او دا بل سره تعلق خله او بدم دې خوخه ده یره دا اخذ خپل خزه ته به خوخه ده نه چې دا بده خورم په نکاح عالم نه دا حرام دي ښا نه نه هو اغسته شیخ په دې صورت چې دې خزه لا یوی خور له لسور کې طلاق ورکې او یا غسته شي په دې صورت چې دا خور د دې خزې مړه شو خور یې مړه شو بشکا دا داغه نه پد داغه بل خور په کور دا هغه په نکاح واخله هغه مړه شو داغه بل خور په کور دا هغه په نکاح واخله موږ یو دوه سوس مړلې خزې مړې دي یو خدای هغه ژوندې ده ښه سړی و خزه وکړه سو وخت پس خزه مړه شو خواخه وته وی زوم دی وی اس پروانه سره زما ډوډۍ بلم شتا په نکاح بل ور کړه سو وخت پس هغه بل مړه شو خواخه وته وی بلم شته اس پروانه شتا درمه له په نکاح ور کړه ها نو بیا نمبر پکې دا غو نه غمر شنه دا کله کله کې خلکم شتا وې سبب بل زیاده زی زما په کور کې زیشتا او الحمدلله زما جنې در کوم نو معاشره موږ ته خيسته خيسته اخلاقي چې د دې خصوص سره به نکاح نه کوي ورخه هو په خوانو متونو کې کې جایزو نو هغه امتونه په باز وختونو کې هغه جایز کيو دی امت کې من دي دوه خويندې په یو نکاح په یو ټیم کې او پنځل لسم هغه زنانا چې د شتنی کا خزي اکثر دا خلک نن دې ته ګوري نه خزي خاون کړي یا آباد شوی دا یا په کور ناشته ده نکاح نامه شته نکاح شوی دا کوی دن شوی دا او هغه بل چا سره نکاح وکي نو دا دوی منکاح دا حرام ده دا منه ده پوه شئ کنه نو دا ډیر مسائل ویخه من د نکاح که تاسو څنګه نکاح کړې وې نکاح مخکې شوې ده دیمه نکاح پس د نکاح نه کم ده کې جایز او قران دې منع کړي حرمت علیکم المحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم نشته خاوندانو والا خزی هغه پتا سو حرامي دي اذا سریه خاوند ته بس بانو خاوند ملک شوی چې لوک شوی نو خاوند خوشته کنه چې لوک شوی زمنګ د امام ابو حنیفه په مذهب باندې چې د کم خزه خاون مرشو نو هغه به سلور اتیا کالو پوري د واده نوم نالي سلور اتیا کالو پوري نو سلور اتیا کاله زمانه یې نه پس بیا خزه سو کوي مقصد دا دی چې داغه د مرګ او د ژوند پته نه لګي غیب شوی دی رک دی نو خزه به تر هغه پوري او خې خزه شته اوسم دا سړي خزي موجود دي الله دې داغه عمرونو کې ډېر خیر واچي چې داغه خاوندان لوک شوی دي او هغه د خاوند نوم نه دی غسته ډېر پیشکش وته شوی افر وته شوی دی فتوی او کډې د فتوی راوړې خو زموږ د امام ابو حنیفه مذهب باندې زما عمل له چې سلور اتیا کاله پس با حاکم ملاو نشو نو بیا خاون کوم سلور اتیا کاله زمانہ بیا چې څوک پاتې کېدی مقصد دا دی اگر چې مفتابهی قول نن سبا د امام مالک خلک پیش کړي او خو موږ په مذهب د امام مالک نه یو کنه موږ په مذهب د چایو امام ابو حنیفه رحم الله نو زشته خاون ها هو د مر پته ولګی دا چې مر شو ثبوت ملاو شو بشکا د خپل خاون د من نرستو هغه سلام میاشت لس ورځې به انتظار کوي نه پس بیا دغه ته نکاح اجازه ده دا بل د خزه اکثر چې د کمی خزه خاون مرشي کنه نو دا خزه بیا نیوکه کوي یو موټریفون کوي بلم پسځي اگر چې سلو میاشتې لا پوره شي ویني دي په دوران کې ګوره چا سره بخنه کې وعد او وعید ما سره دي او ډېر خطا سوچا د کشمه کوي بس چې زما زمانہ دا خبره قدم حرام دي دا یاد ساتي نه به پسې رشتہ دار زی او نه به هغه چاته افر کوي ها سو پوری ولا تعزم عقده النکاح قسم کوي د غټه د نکاح سو پور جداغه زمانه د عدت پوره شوی نه ده زمانه د عدت داغه سلور میاشت لس رزی دی لس رزی سلور میاشت د خزی پوره شوی سلوی خزی د خزی په خپل خاون باندې غم دی سلوی اختی دا هغه خزی دا چې داغه خاون مرشه سلوی اختی دا هغه دا نن سبا چا سلوی اختی جوړه کړي سړی د بابام سره ویختی ده د کاکا او د مامام سره ویختی ده لکه ستا خاون مل له تسل ما د پلار سره ویختی ده وای کنه وی الکه سره ویختی می کړی راځي الکه سره ویختی ده خدي کستای سره ویختی په دوو طریقو ده خدي ده یو چې داغي ماشوم پیدا شي نو سلوي خرج پوري چې د کمی زنانا ماشوم پیدا شو سلويختي پوري باغا انتظار کوي یعنی چې داغه سلوخت پوری داغه خپل بیماری وی وینه راځي مونږ پاغي منه ده تلاوت پاغي منه ده او دویم داغه زنانه سلويختی چاغه خاون دی مرشي نو سلوي خرجبا په خپل خاون باندې داغه غم نه چا سلويختی جوړه کړي اصل وخته نه هاي او دغه جوړ کړي الکه دیګونه په خوم څه چلې پلار سل وختی می ده نیکه سل وختی می ده مور سل وختی می ده سل وختی د خزه دا غوړې ها په دې طریقه باندې نو دا احکام قران مونږ ته ذکر کوي چې په دې عمل وکړي په دې مونږ کله عمل کوو قراوی د دې سوار لس پنځل لس حرام کړو شو خزونه علاوه تاسو د پانو ټول خزه روا دي بس دا مخه ته نيسا چې دا پنځل لس سره چرته دا نشم د پنځل لس خزونه علاوه نور خزه تا د پاره هو قران الا ما ملکت ایمانکم وینځه اگر چې خاوند موجود دی دا غي سره نکاح وکا اجازه د خاوند نشته دا غي سره نکاح کی خو چې وینځه ده دی وینځه او اسره کې فرق لري د اسره خزه خاون موجود دی اجازت شوه دی او کنه دی شوه خو چې نکاح شتا نو پس د نکاح نه داغه نکاح نه سکی او د وینځه خ خاون موجود دی ته اوس نکاح کولې شي وینځه د کسنګا ها د کفارو د مسلمانانو منځ کې جنگونه راځي د صحابه او د کافرو منځ کې جنگونه برالل اوس هم د مسلمانانو کفارو منځ کې جنگونه دي نو چې هغه د کافرونو مسلمانانو لاس ته کمی زنانه رااله هغه ته وینځي وای دا هغه حکم سورته مجادله سورته ممتحنه کې ذکر کړي لا ترجعوهن الى الكفار هغه خزه کافرو ته مو واپس کوي چې خزه نه دي ها هغه چې داغه خاون الته موجود دی داغه په ایواز کې چې په دې خزه سوره خرچه شوی دا هغه کافر تاواله کوا دا ستاد خزه مہر او خزه زما ده بس او بغیر د نکاح نه چې وین زلالا ته چا په ملکیت کې هغه د پاره جایز ده هو چې بل څوک هغه علی مالک موجود نه هغه بیا اوس نکاح تړي د مالک په اجازه باندې د سبایا د ځان له بیا قران د احکام ذکر کوي غلامان دي وینځي دي دا ځان له قران وی د شتنی کا خزا اربان حرام ده الا ما ملکت ایمانکم مگر وینځي د لا اغه روادي کتاب الله علیکم وحلل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالکم نو الله دې دا احکام موږ پابند پدې جوړ کی چې پدې احکام موږ پابند شو سورته نساء چې په صحیح طریقه باندې رائج شي ان شاء الله زموږ معاشره سميږي د څو د چا جرأت بنین چې وي خځه ته وګوري د چا جرأت بنین چې د چا په لکه کم خوین دی له دا ټول زنانا زمنګ امزول داسې ګوره لکه دا زما خور ده نو خور ته خلک په بدی ګوري ا کشرانو ماشومان ته دا شګوره لکه دا زما لوریانی دي نو لور ته خلک په بدی ګوري او مشرانو زنانو لدا شګوره لکه په منظره دو میندو نو مو ته خلک په بد نسبت ګوري نو دا بازی په خوندا حسکرون له چټی شي مدرسو نه راځي بازارونو کې ګرځي دا چې خپل خپل ضرورتونه نو باز به خواندا اغا دغه بیا نموري یا به نخوري یا به نلوري نه به لول لري نه به خور لري تعلقونه ساتي آته پلا د غریبانو ته لین شي کله ول خپل ګوري کله او ته سر ته ګوري کله او ته تعلق ساتي کله ټلیفون نمبر ولري کله سکه کله سکه زمنګ معاشره اکثر زمنګ نن تعلیمی ادارې جنکه زین غریبانان مجبور شي او خپل تعلیم ته نیمګړې پاتې شي حالات داسې نن جوړ دي کاغه دینی ماحول نه دي ام خلک غریبانان او کاغه انګریزي دا غدي نو ام د خزه لپاره تعلیم ضروری دی هم خو چې په صحیح طریقې خونن دا خلک صحیح تعلیم ته زرانه پریدینه په دوارو طریقو باندې دا حرام دي منه دي پردې خزه ته قتل حرام دي ناروا دي اگر چې تاسو سره نکاح صحیح کیږي کرشته کې هم دا خو خو ګوري به وته نه سورته نساء سورته نور کې درنا درنا سورته پای کې الله یقول للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم پیغمبر مؤمنانو ته وای نو جوانانو ته سړو ته چې خپل نظرونه د زنانو نه کته کی کته ګوري او خپل شرمګاهونو خیال ساتي اوس مسله حل او زنانو د پارم حکم دی وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن پیغمبره د مسلمانانو زنانو د وای مؤمنانو د چې د ایمان داویداری دي چې هغه بکته ګوري او پردو نارینو الکانو ته بنو ګوري نو چې یو بل ته نو ګوري معاشره خپل سمي الکه خپل او چې دا یو ځای کې دا پروګرامونه جوړي یو ځای کې کې ناس ته پاستا دا خو بالکل د قران او د احادیث د نصوصو نه خلاف دی ښا خلق ملک کې خامخا نقصان جوړیږي ها وی یو ځای کنه یو یو ځای منوي کولا جمعه تا راتلل د خو ولې منوي دې ته مو سوچ کوو یو جماعت سره مونږ دی یو ځان لمونږ دی جماعت سره مونږ او ویش درجه ثواب دی دا موږ کته ځان له وکي د جمعې نه علاوم ځان لا نو یو درجه ثواب تعالی ملاو شو او چې دا موږ ته د جماعت سره وکي نو تعالی او ویش درجه ثواب ملاو شو 127 او 1 درجه سره فرق دی او د زنانه لپاره په کور کې موس کول په پرده کې هغه له دوه ثواب ملاويږي د اوويشتو درجو ثواب خزه ته په کور کې ملاويږي د موس کولو ولی جمعه ته ناراضي ځکه جمعه ته منع کړی پیغمبر الله چې جمعات کې د نارینو د زنانو خلق پل یو ځایواله جوړیږي د سره معاشره خرابېږي نو چې سات صف کې ولاله صف کې سره کله باغې ته ګوري پوته بوله ګوري کله به لاسونو ته ګوري کله به ته بنگلوز کله به ته کله باغ تا ته ګوري تګ او راتګ دې سره مسائل پیدا کیږي نو د دې وجنا داسې سيزونو ته تلل چې پای کې د پردې تنظیم نه د امن لري او چې په پرده کې زی خص کونه زمنګ شته الحمدلله د زنانو مشتا د لکانو مشتا ادارې شته یونیورسټۍ شته دارنګي مدرسې شته نو نوجوانو له پکارداري چې د زنانو ته قتل دامن دی او حرام دی ولې خپل تعلیمونه غریبانو باسي خخه ډیرو نه مونږ ګورو اورو یره مونږ مجبور شو د حالاتو د وجنه کله یو ځای نوجوان ناسي کله بل ځای ناسي کله منګه تنګي کله ټلیفون نه کوي کله سکه نو دی وجنه دا من دي موږ له پکار داري چې موږ خپل کشران داسې ګڼو چې سکول ته ځي مدرسې ته ځي چې دا زما لور ده او خپل امزول داسې ګڼو لکه په شان د خپل خويندو او مشران جنکې استادانې مثال موږ داسې ګڼو لکه د خپل میندو په شان ان شاء الله دا ټول زموږ خويندې میندې بیا مسائل اسان دي او کنه داسې د کده حیواناتو غوندي نو مسائل وې نه سميږي ها هغه مسائل به ټیم په ټیم ګندګي موږ ته مسائل پیدا کیږي هغه ته نور مسائل دله کده حیواناتو په نورو هغه بیا په راځي بیا نه یو بل بیا سریکې او شلې لکه دا زناورو په ځنګل کې چې هغه بیا خپل پر دې نه ګوري بیا الله زمون په حال باندې رحم وکي الله زمون معاشري سم کې واخر او دا الحمدلله محترم اوریدونکو دا بتا سلا الجنت خوشبو محل اینڈ اسلامی رنگټون سنټر دوبندای بازار جنگیری کی د مدینه مسجد سره پخوا کی دکان نمبر 15 کی د فصیح الله سره ملاویږي او د دین علاوه بتا سلا د علماء تقاریر او د ناتخوانانو بهترین ناتخوانی